دا باب دی د هغې اصوابه چې هغه رسېدلی و النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته دا باب دی د هغې چې رسېدلی و هغه پیغمبر علیه السلام ته هغه کم سیزو چې پیغمبر علیه السلام ته رسېدلی و من الجراح چې هغه زخمونه وو من الجراح چې هغه زخمونه وو یوم احد پر ورځ د غزوه احد د احد په غزا کې چې رسول الله تا کم زخمونه رسیدلی دا غي بیان دا اوس د الله اختیار دی چې څه کوي هغه کوي او چې څه نه کوي هغه نه کوي روایتونو کې داسې راځي چې په مخ مبارک باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په توره باندې او یا گزاره والی شوی لیکن الله تعالی د خپل پیغمبر علی السلام حفاظت وکړو هغه تورې په هغه باندې دغه ونکو اثر ونکو دا بیاله ده چې اویا گزاره والی شوی ایا مراد دا یو نوم دغه اویا دي چې تاسو ته وایې صد صفر کنه نو زه کوی هم دا حقیقت ته مراد دی لیکن ځنې علما وایي چې نه دا محاوره ده عرب چې د یو شي کثرت بیانوي وایي اویا پیرې مې دا کار کړی دی مطلب دا دی ډېر مې کړی دی نو بیا دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په اوهد کې ډیر گزارونه د تورې رسیدلی خو الله دا غتورو د گزارونو الله حفاظت کړو اوس دا د الله سره عجیبا نظام دی بل پلو یو بدعمل دی بیا رستو مسلمان شو عبد الله ابن شهاب عبد الله ابن شهاب دا د مکیو داغه ریاضه محمد ابن شهاب ناراضي د حدیثونو کې محمد ابن شهاب زهری د د نیکه دی په میدان د اوهد کې پر رسول الله باندې گزار وکړو په کاڼي چې وی کنو دا دغه نه دی دا سر مبارک هم خوک شو او دا دغه چې دی دا د تورې دا کړی دا په دې مخ کې نه نوتی چې نه نوتی در تبراشی ابو عبیده ابن جراح راغی رستلی نو غنه رستلی کېدی نو غاخونو باندې دغه کړی چې راستنه نو هغې سره د ابو عبیده ابن جراح غاښونه مو وتل نو دقه مخ مبارک زخمی شوی دا چا زخمی کړو عبد الله ابن شهاب زهری او یو دی عتبه ابن ابي وقاص د سعد ابن ابي وقاص ورور دی بدنصیبه د پر رسول الله باندې گزار وک چې گزار یو کو دا لاندې خي طرف ته دا سلورو غاخونو کې دا سلورم غاخ نه دی یعنی دویم غاخ دا کندم شو او شونډه مبارک هم زخمی شو تاسو ویلیو کنه دا دو غاخونه مخکینی پاس او لاندې دیتا سنایا وی سنایا بیا د دې دوو غاښونو نه پاس یو طرف ته او بل طرف ته او لاندې د دوو غاښونو نه یو طرف ته او بل طرف ته دې ته رباعي وي رباعي لاندې دوه غاښونه مخامخ دا صنایا شو یو طرف ته بل طرف ته دا دوه غاښونه دې ته رباعي وي دا خی طرف ته رباعی غاخ ده دا دویم دقه چې د کندم شو او شونډه مبارکه هم دغه د زخمی شو او د الله کارنامو ته ګوره تاریخ کې دا مسله ده چې د عقبه ابن ابي وقاص چې څومره اولادو عتبه ابن ابي وقاص چې پیدا بشو بلوغ ته ورسېد دا غاښ به کندم شو چې څومره د هغه اولاده ده رستو چې رستو پیدا شوې ده او بلوغ ته به رسېده د ښي طرف ته لاندنی غاښ به د هغوی دغه کېده کنډم کېده وه نو وایي دا باب دی د هغې چې رسېدلی و پیغمبر علیه السلام ته چې هغه زخمونه دي پر ورځ د غزوې احدو حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابا هريره رضي الله ابو هريره وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی اشتد غضب الله سخت دی غضب د الله اشتد غضب الله سخت دی غصه د الله علا قوم په یو قوم فعلو بنبیه چاوی اوکی دا کار د خپل پیغمبر سره فعلو چاوی اوکی دا کار بنبیه د خپل پیغمبر سره رسول الله بچ دا خبره کوله چې سخت دی غضب د الله په هغه قوم چاغوی کړی وی دا کار د خپل پیغمبر سره کم کار نو چې به وبیا وی دا کار نو داسې به وکړي دا کار دا لاندې ربایی غاخ نه دی دی ته به اشاره وکړه چې دا الله پیغمبر ولا د دین دعوت ورکي یو دوی پکانو باندې ولي غاخونه ولا ماتي یشیر رسول الله به اشاره کوله الی رباعیته هغه خپل رباعی غاخته اشتد غضب الله بیا سخت غضب د الله علی رجل په یو سړی یقتله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قتل کی هغه رسول الله فی سبیل الله په لار د الله کې په جهاد کې معلومیږي دوه کس دي چې د الله تعالی سخت غضب دی پاغوي یو هغه کس دی چې په میدان د جنگ کې پر رسول الله باندې گزار کوي دا د خدای په غټ غضب کې دی په میدان د جنگ کې د الله پیغمبر مړ کی یا د الله پیغمبر زخمی کی دا د الله په غضب کې دی دویم دویم هغه سړی دی چې په میدان د جنگ کې د رسول الله سره جنگیږي او د رسول الله د لاس نه هغه مړ شي د رسول الله د لاس نه هغه مړ شي تاسو به وایې چې په میدان جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک وجلې دی په خپل لاس وی او دا برته راشي دته براش په میدان د احد کې ابی ابن خلف نه دی هغه امیه ابن خلف رور دی امیه ابن خلف دا په غزوه بدر کې والی شوی و امیه ابن ابی ابن خلف دا رسول الله ته مخامخ را روانو گزار پې کوي پیغمبر علی السلام وی دعوه پرېږي دی خو شراته راته او دلته وته پیغمبر علی السلام نیزه برابر کړه او چې گزار ولا ورکنو وی وو د قضې کې وو معمولی وګرید او د سه چغې چې لکه دا غوې چې چغې وې د سه چغې والی خلکو خپل خپلوانو دی پشاک بوی ته یا لکه معمولی ګرې دلې دا سه چل باندې شوې دی وی غږ مکوي دا د پیغمبر گزار دی که په دې غر باندې شوی به په خدای قسم چې غر به وړو وړو شوی وي بیا سلګ وخت پس هغه بیا مړ شو ناس ویم پیغمبر علی السلام په میدان جنگ کې هم کافر وجلې دی په خپل لاس د الله غضب په دوه قسم خلکو باندې ډیر زیاتی یو چې په میدان جنگ کې د الله په پیغمبر گزارو کی زخمی کی یا د الله پیغمبر ولګي او هغه دغه کې قتل کړي نو د الله پیغمبر څوک قتلوي چې څوک د پیغمبر د قتلولو په اراده را رواني فی سبیل الله په لار د الله کې وی دا فی سبیل الله ځکه وی چې که په یو حد کې رسول الله څوک وجلی چا زنا کړي وجلی وي چا بل څه کړي وجلی وي هغه نه حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي وقال حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس وي اشتد غضب الله سخت غضب د الله علا من په هغه چا قتله النبي صلی الله علیه وسلم چې قتل کړی وي هغه پیغمبر علیه السلام فی سبیل الله پلار د الله کې لکه ابی ابن خلف چې رسول الله په خپل مبارک لاسونو باندې هغه قتل کو دویم اشتد غضب الله سخت غضب د الله علا قوم په یو قوم دمو چاغوی ویني کو دمو چاغوی ویني کو وجه النبی وجه نبی الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک د پیغمبر علی السلام رستم دی بل حدیث کې تفصیل راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک هغه پکانی باندې لګیدل او د دغه شه دی د زغری کړه پکې نه نوته او دغه تر روانه وینه وینه نو درې ده باب دام یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه نو مخکینی باب سو چې رسول الله ته په میدان د احد کې چې زخمونه رسیدلی وو دې کې به مغه بیانې حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم انه سمع سهل بن سعد حضرت ابو حازم دا د مدینه منورې لو شان والا تابعی دی لو شان والا د واقع به تراش انه سمع سهل بن سعد دی ابو حازم وورید د حضرت سهل ابن سعد نه دا لوی صحابي دی ده خو ته دا خبره واورېده خو دا سهالت وهو او دا سهل یسألو دا غنه تپوس کولی شو عن جرح رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزخم د پیغمبر علیه السلام حضرت سهل ابن سعد نه چاته پوس کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې چې زخمی شوی او هغه څنګه زخم و نو د دنه دا تپوس شوی او د جواب ورکاو دا جواب ما اوریدو څنګه فقال حضرت سهل وتوي اما خبر شه والله په خدای قسم ته خو ما نه د زخم تپوس کې چې ما ته د زخم تمام حالات معلوم دي انی لا اعرف یقینا ز پیجنم من هغه سوک کان یغسل جرح رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا به چې چا وینځه زخم د رسول الله ما زه هغه سوکم پیجنم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخم وینځو نغه به اوس نوم دی حدیث کې راشي حضرت فاطمه وا فاطمه د رسول الله بچی ده او دا زخم ولا په وبو وینځو نو زه پیژنم هغه څوک چې هغه وینځو زخم د رسول الله دا یو دویم هغه څوک هم پیژنم چې چا حضرت فاطمه ته اوبه اچولې ومن کان یسکب الماء او هغه څوک چې هغه به اچولې اوبه حضرت فاطمه ته به اوبه اچولې نو هغه به هم درته راشم دې حدیث کې هغه څوک او علي صاحب علي به ورته دغه اچولې اوبه او دې به هغه وینځه یو او دریم په کوم شي باندې د رسول الله د زخم دوی شوی و هغه ماته معلومه ده و بما او په هغه دویا چې د رسول الله د زخم دوی شوی و په کم یو شی باندې چې د رسول الله دوی شوی و هغه ماته معلومه ده نو هغه به د تراشي د میزری دا دغه نه دی دا سوته وی دا دا میزره چوسه د ایره دقه ایره باندې د رسول الله د زخم مبارک د وی شوی و ما ته دا پته لګی چې د رسول الله زخم چا وینځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زخم په وینځلو کې وبو ته چا چولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زخم د ویو پس شي باندې شوی و دا ټول راته معلوم دي حضرت سهل وی دا غیوس تفصیل کوي قال سهل وی كانت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وحضرت فاطمه چې هغه لور د رسول الله تغسله هغه زخم سکه وینځي ګوره وینځون کې د زخم سوک شو فاطمه وعلي يسكب الماء او حضرت علي وتا چولې او با او با چون کې سوک شو هغه حضرت علي شو او داو به وتا پسا چولې بل مجن پډال دا ډال نه دی لکه کاسه دی کې به اوبر اوړي او د دې ډال نه به وته دغه کولی اچولی بل مجن پډال خیر حضرت علی به وته په ډال باندې او باور چولې حضرت فاطمه دا زخم وینځه مطلب دا و چې لګ یخ شي دا وینه به ودرېږي هغه وینه نو دروله فلما رأت فاطمه کله چې ولید حضرت فاطمه چې وای د اوبو باندې خو وینه زیاتیږي او کمیږي نه فلما رأت فاطمه تو کله چې ولید حضرت فاطمه ان الماء لا يزيد الدم چې اوبه دا نه زیاتې وینې لا الا کثرتا مگر کثرت چې سونه په اوبا شو اوبه وینه زیاتیږي ان الماء چې اوبه چې دي لا یزید الدم هغه نه زیاتوي د وینې دپاره الا کثرتا مګر کثرت په اوبو کار نه کیږي نو اخذت قطعتا حضرت فاطمه را واغشته یو ټوکړه من حسیر د پوزکیه د دغه خلکو پوزکې سو د کجورو پانی نو دی راواغشته یو ټوکړه من حسیرن د پوزکی فاحرقت هغه وسوزوله هغه ټوکړه د پوزکی وسوزوله او د غیرې بیا راواغشته د زخم کې داسې پکې خو دی فالسقطها نو دی فاطمه اون خلولې دایره د دغه زخم پورې مونږ به په خپل مخ کې دا خونو غټ نه غټ زخم بو ضربه میره را واغشته په دغه ځای باندې پکې خو فاستمسک الدم نو بند شول وینا بند شول وینا دا یو وکسرت رباعیته او مات شو اغا رباعی غاخ ده ده یوم ازن پا ده غروزو تاسو ویلیو کنه مخامخ دو غاخونه پاس دوه غاښونه لاندې دې ته څه وایي سنایا بیا د پاس دو غاښونو نه یو سیټ ته غاښ بل سیټ ته غاښ او لاندې د دوو غاښونو نه یو سیټ ته او بل سیټ ته چې دا کم غاښونه دي دې ته رباعي وایي د رسول الله ښي طرف ته لاندنی دا رباعي غاښ دا کنډم شوی و وجرح وجهه او زخمی کړی شوی او مخ داغه مخم دا هغه ما د تو وکنه عبد الله ابن شهاب بیا د رست مسلمان شوی دی د پی گزار کړو وکسرت البیزتو او ما تکړی شوی او هغه خود علی راسه په سر داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک سر باندې د اوسپنې ټوپی و هغه د اوسپنې ټوپی ته څه وایي بیزه بیزه خود هغه چې بیا کافر ګزار وکړو دقه ټوپی چې دی ور کیناسته چې کیناسته دلته سر زخمی که علا راسه په سر داغو حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كما عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس وي اشتد غضب الله سخت دی غضب د الله علا من په هغه چا قتله نبی چې قتل کړی وي هغه د الله پیغمبر خو تا به هغه ټکي به ورسره وایي هغه مخکې هم چې ویلي و چې فی سبیل الله په میدان جنګ کې واشتد غضب الله او سخت د غضب د الله علا من په هغه چا دما وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا وینې کو مخ مبارک د رسول الله باب دا یو بل باب دی غزوه احد شو د احد غزا شو ابو سفیان سره د خپل فوج واپس روان شو مؤمنان چې دی مدینه منوره ته راغلل ډیر خوران زخمیان دي چې کافران کله دغه ته ورسېدل روحا ته روحا روحا چې تاسو خیر سره مدینه ته لاړ شئ نو دې دې ځای ته راشئ د بدر ته په دې لاره باندې ډېر ښکلي ځایونه دي هغه هم صحیح کې روحا کوی دی تقریبا دا مونږ چې په کما په حرم دا دغه نه دی میقات دی میقات ته شراشي نو میقات سره داسې لار ده په دې لار چې تلونو شپېته کیلومترو یو بل لار ده په هغې لنډ دی دې روحا ته چې راورسېدل نو ابو سفیان وی بئس ما فعلنا ډیر بد کار مو کو وای څنګه وای خلک هم جوبل کړه خو بیا هم ژوندي پرې خودل نعوذ بالله نعوذ بالله پیغمبر خی هغه قتل نکو غنیمتونه هم تیرا نه وړل خزم دا غوی ځان پسې را سورې نکړي دا خو مونږ ډیر بد کار وکړو راځي چې بیا واپس لاړ شو او په مدینه حمله وکړو خپلو مرګرو ورته وې خدای ته وګوره پوزم را جوړه شوې ده حیام را جوړه شوې ده د خلکو لم شکست ورک خو هغه ګورې زخمیان شوي دي که واپس لاړو نو ټول قوم به سره ودرېږي او قیمه قیمه بم کی واپس نزو خیر دی دلته پر اوحا کې پروتو چې خبر راغی مدینه ته چې دقه سه کافرانو بیا اراده کړې ده رسول الله صلی الله اعلان وکړ چې تکړه شي ورپسې زو خو ګوره دا یو ټکی دی هغه کس به ما سره ځي چې څوک په احد کې شامل شوي وي چې څوک په احد کې شامل نه به ما سره نه ځي نو څه د پاسه او یا کسه تیار شو څلور پکې د خلفای راشدینو عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابي وقاص و عمار ابن یاسر دا لوی لوی صحابه او یا کسان روان شو چې تلل تلل په دې لار کې یو ځای راځي حمراء الاسد دغلته دمه وکړه چې دلته خبر راغی چې ابو سفیان خبر شوی دی چې مسلمانان را پسې وروتل او هغه لاړو تختید پیغمبر علی السلام یو سوش په حمراء الاسد کې وکړي واپس بیا راغله دا غي بیان الله دا غي صفت کوي باب دا بل باب دی الذين استجابوا لله وللرسول هغه خلق چاغوی دعوت قبول کده الله او د الله د رسول د الله رسول د الله په حکم باندې صحابه او ته وی چې صحابه او تیار شه او ابو سفیان پس بیا زو چې چتر واپس نش صحابه وی لبیک بالکل حضرت ولاړیو خو ما وی پیغمبر سم دا یو قید لګاو چې هغه څوک بزی چې څوک مونږ سره په وحد کې شامل نور عام به خلک بنزي با حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها حضرت عائشه الذين استجابوا لله هغه خلق چې هغه دعوت قبول کړه د الله والرسول او د الله د رسول خدا سهالاتو من بعد ما صابهم القرح پس داغه نه چې رسیدلو دوی ته په خود کې زخم نو څنګه دی للذین احسنوا منهم شته دی د هغه خلکو دپاره چې هغوی ښایسته کړي خپل عمل منهم په دې خلکو کې واتقوا او هغوی د الله نه یریدلي وي نو شته دی د دوی دپاره اجر عظیم اجر لوی دا حضرت عروه د حضرت عشی نوس بیان کوي قالت حضرت عشی وی لعروه حضرت عروه ته سوته وی ابن اختی یا زما خورینا یا زویا د خور زما عروه صاحب دا د حضرت عشی بی بی خورین دی ځکه چې د عروه مور څوک و اسما بنت ابي بکر او اسما او عائشه سره خويندې وي وته وی یخرینا دا کم خلکو چې دا لو د رسول دعوت قبول کو نو کان ابوک منهم اوستا پلار منهم د دوینه ستا پلار هم په دغه خلکو کې چې دعوت قبول کو هغه د پلار سوکو الزبیر چې هغه زبیر دی زبیر چې دی دا د عروه صاحب پلار و و ابو بکر او ابو بکر مو که داسې کې هم صحیح ده په ځینې نسخو کې داسې دی کانا ابواکا اوستا دو پلاران نو دوه پلاران څه دي یو زبیر د خپل پلار دی یو ابو بکر صدیق دی ابو بکر صدیق تم پلار وی ځکه دا د مور طرف نه نکاح دی نو نکاح تم خلق پلار وی لما صاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې ورسید رسول الله ته ما هغه زخمونه اصاب یوم احد چې هغه رسیدلی پر ورځ د غزوه احد نو فانصرف عنه المشرکون واپس لاړل داغه نه مشرکان مشرکان روان شو واپس مکه ته تلل نو دلته خبر راغی چې ردقه سی ابو سفیان پر اوحا کې چې دی پروت دی واپس راځي په مدینه نو خاف رسول الله غبراو شو یرید ان یرجعو چې دا خلک چرته بیا واپس رانشي فقال پیغمبر علی السلام وی مې یذهب سوق د چې زما سره لاړ شي فی اثرهم په نقش قدم داوی داوی پس رستو ما سره لاړ شي فی اثرهم یا فی اسرهم په نقش قدم داوی فانتدب منهم نو دعوت قبول کو د رسول الله په دې صحابه او کې 70 رجلا او یو کسان و پس روان شو قال عروه وی کان فیهم او په دې او یا کسانو کې ابو بکر زمانی کا ابو بکر و زبیر او حضرت زبیر ابن عوام چې هغه زما پلار دی دام پکې و بل سرنامک دی باب من قتل من المسلمین من قتل دا باب دی د هغه چا قتل چې هغه قتل کړی شوی دی من المسلمین د مسلمانانو نه یوم احد پروز د غزوه احد د احد په غزا کې چې کوم مسلمانان شهیدان شوي دي دا غوی بیان او یا کس شهیدان شوي په دې او یو کسانو کې خکلی خبره دا ده خکلی چې شپږ ماجر دي شپږ نو چې شپږ ماجر شو نو پاتې سو شو سلور سلور شپیته که څو شو سلور شپیته دا دغو انصارو سل شپږ ماجرو په دې کې چې دی حضرت حمزه مو په دې کې چې دی نو حضرت مصعب ابن عمیر مو په دې کې چې دی نو دغه مو د عبد الله ابن جحش مو نورم پکې ډیرو مصعب ابن عمیر او ده نو وی دا منهم په دغه شهیدانو کې یو چې دی حمزه ابن عبد المطلب حضرت حمزه مو دا خو پرون تاسو د واقع ټوله ووریده ولی یمان او بل پکې یمانو دام تاسو ویلیو دا هغه دی چې د حضرت حذیفه سه پلار دی هغه پرون ابل روز ویلو کنه مسلمانانو باندې افراط افری را لنو بیا خپل او پردې نه پیژن نو مسلمانان د یمن نه راتاو شو دی په تور وه هغه زوی چغه والی چې ابي ابي هغه چرته د چا خیالو یمن او بل والنصر ابن انس او بل نظر نظر ابن انس ازما نسخه کې نظر ابن انس نه دی ستاسو ټولو کې نظر دی زما نسخه کې داسې نه دی عدلته لیکلیم داسې دی انس ابن نظر د سویل پکار دی لاندې لیکي هو سهو دا د قلم ولا نه غلطیا راغلی ده والصواب انس ابن نظر دا نظر ابن انس دا خو د حضرت انس صاحب زوی دی انس صاحب زوی دی رسول الله چې د دنیا نه ته نو دغه وخت کې د دا وړو کې په غزوه بدر کې خود په غزوه احد کې خود سره دی پیدا نو دا نظر ابن انس د دې وجه نه خوري خبره ده چې هغه بل ورځ نو که تاسو خیال تیر شو انس ابن نظر دی ښه انس ابن نصر د دې مشهور انس صاحب دغه دی تاسو وته وی دا ترې دی انس ابن نصر تاسو ابو رزوی چې د سعد ابن ابي معاص سعد ابن معاص سره سره یو ځای شو وی سعد ابن معاص چرته رواني زه خو د جنت بوی چې دی نو د احد طرف نه مومم دا عجیبه صحابي وو وی دی چې کله غزوه احد ته لاړ او جنگ شروع کېده نو په حضرت سعد ابن معاذ باندې لاس کې خو نه سعد ابن ابي وقاص په سعد ابن ابي وقاص لاس کې خو چې الکه را دی خوښه لږه مشوره کو چې را دی خوښو وی ته دعا وکا د الله نه دعا وغواړه زه به پې امین ویم بیا به زه دعا وکم ته به پې امین وې سعد ابن ابي وقاص وته ویل ډیره ښه ده نو سعد ابن ابي وقاص سوال کوي دعا کوي یا الله په دې میدان کې راته یو غټ پالوان را مخکې کې چې سره خو جنگیږو و جنگیږو و جنگیږو مام ستړي کی او زیم ستړي کم او آخر که زه اولګم او هغه زه قتل کم خدای داسې سړی راته را مخکې کې همقسې وشو حضرت دی وی آمین بیا وی دته چې ته وایه دی ورته وی ربه یو غټ پالوان راته را مخکې کې چې سره و جنګیږو او جنګیږو هغه ولګي ما قتل کی پوز هم رانه پرې کی غوږونه هم رانه پرې کی شونډې هم رانه پرې کی او پر ورځ د قیامت الله ته پیش شم غوږونه مې پرې او شونډې مې پرې او پوز مې پرې او ما نه الله تاسو کی چې نصر انسا تا زما د دین کومه قرباني کړو نو زه وته هم ده او ما قصې به وشو نو نظر ابن انس مصعب ابن عمر دا چې دینو مصعب ابن عمر ماجر دی حمزه ماجر دی نظر ابن انس دا انصاری دی آه. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حضرت قتاده وی دا الله د دین د پاره چې په انصارو کې سونه شهیدان شوی دي کنه نو دونه په بل قوم کې نه دي شوی ما نعلم حیا نه دی معلوم ته مونږ ته یو قبیله من احیاء العرب دا غ قبایل د عربونه نه دا معلوم مونږ ته یو قبیله د قبایل د عربونه اکثر شهیدان چې غزیاتی په شهیدانو کې او اعز یوم القیامه او هغه ډیر عزتمنی پر ورځ د قیامت د چانه من الانصار د انصارونه انصارو کې چې څومره نغه دې قبیله کې څونه مړي شوي دي او شهیدان شوي دي دونه په بله قبیله کې نه دي شوي قال قتاده قتاده وی وحدثنا انس بن مالک حد بیان کړی د مونږ ته حضرت انس چې انه قتل منهم چې یقینا قتل شوی و د دې انصارونه یوم احد پر ورځ د غزوه احد 70 اویا کسان دا هم په اعتبار د کثرت سره ورنه پوره اویا نه دي شپږ کم دي لکه هغه شپږ پکې دغه دي ماجر دي خو په اعتبار د اکثریت سره ورته وي اویا اویا کسه دلته مړو ورپسې بیا یو بل واقع و تاسو ته بخاری کې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو علاقه ته اویا قاریان ولېږل اویا چې ویلېږل په لاره کې یو قوم وپسې راپاسېد او هغه اویا واړه خواران شهیدان کړو هغه هم ټول انصارو و یوم بیر معونه او پر ورځ د هغه واقع د بیر معونه کې بیر معونه په یو چینه ده دقه ځای کې دا قاریان د کافر رئیسار کړو مړی کړو سبعون اویا دا راته واقع تفصیل سره روانه ده نو په احد کې ماویا په واقع د بیر معونه کې ماویا و یوم الیمامه او پرز د غزوه یما پرز د یمامه کې 70 او یا کسان یمامه دا په یمن کې علاقه ده دې کې تاسو ویلی و بل ورځ اوس هم د توي مسلمه کذاب نه دی داوه د نبوت کړي و غون قومونه وسره یو ځای شوی چې یو ځای شوی د ابو بکر صدیق په زمانه کې د دوی سره جنگ وشو د جنگ کمانډر حضرت خالد ابن ولیدو قال دا قطاده وی وکان بیر معونه او وا دا واقع د بیر معونه علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په زمانه د رسول الله کې و د احد واقع هم د رسول الله زمانه کې و د بیر معونم د رسول الله زمانه کې و او دا د یمامه دا د رسول الله زمانه کې نه و و یوم الیمامه او هغه واقع د یمامه علی عهد ابي بکر دا په زمانه د چا کې و د ابو بکر صدیق کې و چې مسلمه کذاب داوه د نبوت کړی و حضرت خالد صاحب دغه پس فوجونه لیګلیو خو په دې کې په زرګونو مړي شوي په زرګونو یا 1500 یا 600 پکې مسلمانان شهیدان شوي او نور په زرګونو باندې دا کافران مرتد هغه شوي قتل شوي دا یوم الیمامه څه ده یوم مسلمه الکذاب چې هغې ته وایي واقع د مسلمه کذاب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله عبد اخبره عبد الرحمن صاحب وی چې حضرت جابر ابن عبد الله اخبره هغه خبر ورکړی دی دته د واقع د وحود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله اسلام ګورا ویا شهیدان شوی دي نو دومره کپنونه چرته او دونه قبرونه کنول چرته کېدل نو کان یجمع بین الرجلین رسول الله به جمع کوله یو ځایوالی به یې کو په منځ د دوو سړو کې من قتلا احد د شهیدانو د احد دوه کسه به راواغشتل دوه کسه په قبر کې به وته صادر واچو داسي یو به قبله طرف تکو پاغه باندې به د صادر دانی مدا سره واړوله پټ به کو بل به واپسې کې خون دا بل پلو به داسي ورواړو لکه دا صادر دی یو به قبلی طرف ته کې خو نو دا صدر به ته داسې راتاو کې دا د د کپن شو نو بیا به بل دی خوا کې خو نو په هغه باندې به صدر داسې راوړوي د دې دوو شهیدانو منس کې به بدن سره نه لګي دغه به صدر به دا به یو به قبلی تک و پسې به بل کو خو قبلې ته به څوک کو تپوس به کو چې کم سړی ته قرآن زیات یاد دی چې چاته به قرآن زیات یادو ابه هم قبلې پرې وکړو چې بیا به د چا کم و ابه نغه کو دویم نمبر کو خ نو کان یجمع رسول الله به یو زیواله کو بین الرجلین په منځ د دوو سړو کې من قتل احدن د شهیدانو د احد فی صوب واحد په یو جامه کې ثم یقول بیا به رسول الله وی پښتنه به کوله چې الکه په دې دوو کسانو کې قران چاته یاد دی ډیر ایهم اکثر اخذا سوک چې دې زیات دی په یادولو کې لیل قران د قران فاذا اشیر له کله به چې رسول الله ته اشاره وشو الی احد یو کس ته چې حضرت دا نو قدمه هغه به مخکې که قبلې پلو فی اللحد په لحد کې وقال او وی وی انا شهید زه چې مګوي کوونکې م علی هؤلاء په دې خلکو باندې یوم القیامه پر ورځ د قیامت وامر بدفنهم او رسول الله امر وکړ په خخېدو دا غوي به دمائهم سره د وینو شهیدانو نه به وینې نه وینځی ښه دا وینو سره به خخوي دا به په ورځ د قیامت د وینو سره راپاسي خو وینې به سی رنگ به رنگ د ویني او نور به بوی به بوی به د سی د مشکو فی صوب واحد په یو او ولم یصلی علیهم او رسول الله په غوی باندې موز د جنازې ونکو آیا په هود والا باندې رسول الله موز د جنازې کړي دې کنه دې کړي دا ځنې امامان وای نه دې پکړي دا غوی دلیل دا دی چې ولم یصلی علیهم بیا د خیال لري د دې وجه نه لکه امام شافعي صاحب شو هغه وی په شهید باندې به با غسل بم نه ور کوي وینه بم ته نه لري کوي سره د خپل جامو به خخوي او موز د جنازې به پې نه کوي ولی الله پاک هغه ته بخشش کړی دی نو چې بخشش کړی دی بیا په منځونه سره کوي زمون احناف وای چې نه غسل ولا مور کوي وینه ته ملر کوي سره د جاموي خخ کې پاتې شو منځ نو منځ د جنازې پښته یو روایت بر تراشی چې رسول الله د وحد په خلکو باندې منځ وکړو درته براشي دلته دی مونږ په اونکو بل روایت کې دی چې مونږ په اوکو او داسې په قطار کې خودلې او چې کم سړی ته به قران زیاتو نو هغه به مخ کې قبلې ته کې خو بیا واپسې بیا واپسې داسې په قطارونو دلته وته ودرېد او په ټولې مونږ وکړو نتبراش دلته وای منځ په اونکو استادان وای مراد د منځ نه دی ځان ځان لا یعنی په ار مړی باندې ځان ځان لمونځه اونکه موس چې کړی دی په شهیدانو د احد باندې نو اجتماعي کړی دی انفرادي نه دی کړی ولم یغسلو او هغوی ته غسل ورنکړی شو وقال ابو الولید ان شعبا ان ابن المنقدر قال سمعت جابرا دی وی ما واوریدل د جابر نه د جابر سه پلار نه دی حضرت عبدالله هم شهید شوی و لما قتل ابي کله چې قتل کړی شو زما پلار حضرت عبدالله نو جعلتو ابکی زه شروع شم په خپل پلار می جړله اوس په پلار باندې می زړو کې پروت دی غالبا داغه د مخ زخمی شوی و و اکشف الصوب او ما اراده وکړه د لری کولو د جامع عن وجهه د مخ دا غنه زه وړو کې الک نو جوان غوندیو زر عالم ما د پلار د دې مخ نه د زړو کې لرکاو چې لګي وینم نو ما ته د خپل خاندان خلک وای ماما ماما ما می کوله ووه مطلب یې دا دی چې دا لک دې خفه نشي و اکشف الصوبه ما اراده وکړه د لرې کولو د جامې عن وجهه د مخ د خپل پلار نه فجعل اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم شروع شو هغه اصحاب د پیغمبر علیه السلام چې هغه زما د کورنۍ خلکو ینهونی زیمنې کولم چې ما مطلب یې دا و چې دا هلک دی خفه نه شي خو پیغمبر علیه السلام هغه نه منې کولم هغه وی زه خیر دی مړه ودی ګوري والنبي صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لم ينها هغه زم نه منې کولم ما جړل وقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام راته وایي څه شي لا جاړي جابره الکه جابره څه شي له جاړي خلک خو علي جاړي چې چاته نقصان ورسي نو ستا پلار ته خو څه نقصان نه دی رسېدلی ستا پلار چې کم عزت شوی دی نو هغه خو بې اندازې دی او قال یا داسې وایي چې ما تبکیه سله پې جاړی خدای دې په خیر که چې دې ولګېدو میدان د احد ډېر سخت ګرم و ما زالت الملائکه تزله همیشه وی ملائکه چې په د باندې سورې کو به اجنحتها په وزرو حتی رفع تر دې پورې چې د دې سینه دی اوچت شو روچت شو دې په لو بیا قبر ته یوړل شو حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى ابو موسی اشعری وی خلان دی وی راوی چې اورا زه ګمان کوم په ابو موسی چې دا حدیث هغه مرفوع کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي رسول الله وی خوب می لیدو دا توره می داسې کړه خو چې دا داسې می کړه دا مخ کې دا تیره پلو نه دی دی مات شو چې مات شو بل ځای کې راځي بیا می داسې وخوځوله چې و می خوځوله بیا صحیح وه دا توری چې دا مخ کې تیره پلو مات شو تعبیر می د دې نه وکړه په شکست چې الله به دلته مونږ ته شکست راکوي خو چې دا بیا مې وخوځول او روغه شو نو د دې دا مطلب چې شکست پسې به الله بیا مونږ له دغه راکوي فتح به راکوي یو دا دویم مې دا خوب ولید چې غواګانې وي په خوب کې مې ولیدې او تنحرو غواګانې حلالولې شوې وی ما تعبیر د دې نه دا وکړ چې وایي صحابه به زما هغه شهیدان کیږي فیضا هو واپس ناګنه دا خوب زما شو دا تعبیر د سو ما اصیبه دا هغه چې کم اورسید من المؤمنین مؤمنانو ته یوم احد پرز د احد ثم حزسته اخرى بیا می دا تور بیا خزول شړق می ولا ورک رورا مخکې چې څنګه و دا غین نور خيستا شفاعه نو هغه وګرځید احسن ما ډیره خیسته دا غی نکانه چې مخکې وه دا دویم ځل چې خیسته شو نو د دې څه مطلب و چې دا مسلمانان بیا راغون شو او په دې کافرو باندې اون ختل او شکست ورک فیضا هو ما جعل له به پس ناګنه دا تعبیر دا غی چې الله را را وړه راتل لوکړه پاغي من الفتح شغه فتح وا و اجتماع المؤمنین او را غونډېدل د مؤمنانو ورأیت فیها او مولید په خپل خوب کې بقرن غواګانې خو بل حدیث کې راځي تذبحو چې هغه غواګانې حلالولې شوې والله خیر دا الله کار هغه خوي د هر سنه الله تعالی چې مؤمنانو سره په میدان د وحود کې کومه معامله وکړه دا د مؤمنانو د پاره خیر دی کم چې شهیدان شو هغه شهادت د جون نه دوی د پاره خو والله او کار د الله چې دی خیر هغه ډیر خدای د مؤمنانو د پاره نو دا خوب چې مولید چې غواګانی دی ولالیږي فاذا هم المؤمنون ناګن هغه څوک هغه د مؤمنانو یوم احد پرز د احد چې خواران په تورو باندې والی شو او شهیدان شو حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خباب قال دا حدیث مخکم تیر شوی دی قال خباب سے بیمار دی ملګری او شاګردان پښتنې لراغلی دي ناست دی وته حدیث بیانوي قال خباب وی هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هجرت وکړه موږ سره د رسول الله الکه چې تاسو هجرت کو سلام کو ونحن نبتغي وجه الله او موږ طلب کو د رضا د الله صرف د الله رضا فوجب اجرنا نو ثابت شو زمون اجر علی الله په الله باندې هغه د قیامت او د آخرت کم اجر شو اخو ثابت شو خو بیا مونږ دوه پارټې شو مسلمانان فمننا من بعض زمونږ نه هغه څوک مزاج هغه د دنیا نه لاړو دسی وای او قال یا دسی وای ذهب لاړ ټیک د آخرت اجر ورته ملاو شو خو ګوري د دنیا فائدې ورته ملاو نشوي لم یاکل من اجره چې هغه خوراک ونکو دا خپل اجر د دنیا نشه ادس شي کان منهم مصعب ابن عمر او په دغه صحابه کې یو څوک حضرت مصعب ابن عمر قتل یوم احد هغه قتل کړی شو پر ورځ د غزوه احد نو چې د احد دغه شو د کپن درک نه لګید فلم نترک فلم یترک الا نمرتن نو هغه پرې نه خو د مگر یو وړو کې زړو کې نمره هغه صادر ته وی چې د وړې نه وی او برګي مونږ د رسول الله نه تاسو وکړو چې حضرت سوکو قال لنا النبي صلی الله علیه وسلم او یې مونږ ته پیغمبر علی السلام چې غوت بها پټ کې پدې زړو کې باندې راسه سر د الک سر په پټ کې چې سونه نور بدن پټیږي هغه پټ کې پاتې شو قدمونه نو په قدمونو باندې واخره والے واچوي وجعلوا على رجليه او واچوي تاسو په خپو ددو من الاسخر سرګړې دسې وای او قال یا دسې وای چې القو علی رجلیه واچوي د د پخپو من الاسهر سرګړې ځنې صحابه خدا سیو ځنې صحابه دا سیو چې د آخرت اجر خو د آخرت اجر شو چې الله ولا د دنیا اجرونه ورکړو عبدالرحمن صاحب پدې کې او حضرت زبیر صاحب پدې کې دنیا پې راماته شوه ومنا من او بعضې په موږ کې هغه څوک دي انعت له چې را پخې شوې د هغه دپاره ثمرته میوه د هغه میوه را پخې شوې یعنې د دنیا فایدې ورته میلاو شوې فهو نو دغه سړی چې دی یهدبوها یا یهدبوها دی هغه میوې را شو که هغه د دنیا فیدې هغه حاصلی بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین علی جان سین خیر ماشوم سین نمر